سو آیات سره جدا جدا تعلق ساتي اصولم دای دا کار نه کوي سرعت نشته وی ویلر کنه پابندی راته ما يتعلق بالآيات الفزاء هغه قواعد چې په هر آیات کې داغي جدا جدا اجرا کیږي دویم چې مفید بصیرت کاملې په فهم د آیات کې او دا قواعد زمون په اصول کې ډیر زیات دي مش نمونه خروار به مونږ سو ذکر کو او نور به زی په زی چې آیات راځي نو مونږ به قاعده ذکر کو زما یو ملګری دا قواعد لیکلي دي په صورت ته یو رساله کې او ډیره مفیده رساله ده مواهب الرحمن د مسعود احمد چاپ ته اول ما یذکر لتاکید دعوه سورته چې ذکر داغي کې دی شي د پاره د تاکید د دعوی د صورت شپږم امور د فی عذاب اوم تزهید فی الدنیا اول بشارت لکه مثلا الله دیو کی چې دا اعلان شي چې زیره می در باندې الله پاک مرض ختم کو پابندی اٹھاو شو سره زیره چې ورته ویل کیږي بشارت صرف په خیر کې مستعمليږي او کله چې مقید راشي الف کدا واړه کنه درس ما خراب دی زیو زیو دي جنا تحکمن اشاره چې ورته وي بشارت چې بالفتح شي نو په معنا د جمال او د خیس استلا کی لغتن بشارت وایا الاخبار بمعنى يظهر اثره في البشره سړی ته داسې خبره کول چې هغه په خوشاله شي مخې تازه شي د قران کریم په اصطلاح کې تذکیر په نعم دنیوی او اخروی للترغیب الى الايمان للترغیب الی الايمان او دا بشارت په دو قسم ده دنیوی اخروی دنیوی قرآن کریم کم کم ذکر کئی نعم د دنیا همیشه نه ختمیږي روزی شپور پسی راشی داغي مثال د بشارت دنیوی سورت مائدہ چیا ساٹھو یا تورات انجیل کې خبر د نبی علیہ السلام چې نبی آخر الزمان را روان دی وما انزل الیہم من ربهم قرآن لا کلو من فوقهم خامخا خړلې به دوی د لپاس خپل نه بادشاہ به په الله خ مسلط کړو باران نبو موافق د ضرورت مطابق ومن تحت ارجلهم لاندې د خپو زمکه په زرخیزه میوي غلي رعیت په د بادشاه خلاف نو منهم امه مقتصده چې کدا الله په کتاب دې عمل وکړو او او دې معنا نو دبره او د خکته غرواله رزق دویم قسم لکه د دې د پاره مستقیل صورت سورې نصر دی په دین د الله کې جوق در جوق خلق داخلي ده دا دویم قسم بشارت اخروی او دا ډیر سورت کاف چې کله ختميږي یو مثال به مو پیش کو نو پتی بشارت اخروی ختمیږي په دنیا کې به خوشاله کم د اخرت خوشحالي به دل درکم شاولی الله رحمه الله هم دا اصطلاح ذکر کړي عبید الله سیندی تی نقل کئی تذکیر بن نعم سے دعوت الى الكتاب شاہ صاحب الفوز الكبیر کی خی استراحات ذکر کری دی شیخ د پنځپیر رحمه الله چې کله صحتیابو نو کبار علماء کرام بو داغه په درس کې نو هغه به کله یو کتاب وی نو یو داغینا فوز فوز الکبیر دویم تخویف تخویف عربی جامع لفظ دے جامع لغت نورو جبو کې دا غي ترانسلیټ کول کله کله نشي کېده لکه یقیمون الصلاه هر مفسر هغه ته نږدې معنا کوي او الاخروي للمنكرين لتائید الدعوات ترهیباً یرا ورکول په ذکر د عذاب دنیوي یا اخروی د پاره د منکرینو او دا د تاکید او د دعوی د صورت ته پاره چې اومنه کنه منی سزا به درکم تلک به تلک لکه سرنګي چې بشارت دو قسمه دنیوي او اخروی نو تخویف هم دو قسمه دي دنیوي او اخروی وهما وهو نوعان التخويف الدنيوي والتخويف الاخروي تخويف دنیوینا شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله په خپل کتاب الفوز الكبير کې تذکیر بی ایام الله سے دعوت الى الكتاب تخویف دنیوی تذکیر بما بعد الموت اخروی لکه بشارت بی آلاء اللہ سیندی رحمه الله هم دا اصطلاح مستعملی لاهوری رحمه الله هم دا اصطلاح مستعملی د لاهوری سیبم تفسیر شتا دنیوی یو یو مثال باندې موږ اتفاق کوو چې مات کی سورت مریم او داغی اٹھان میں اتنوی وکم اهلکنا قبلهم من قرن دیر حلاک کړی مې دي مخکې د دوی پیړای قران د قران کریم په اصطلاح کې غټي پیړی ته وایي هل تحس منهم من حدين حمس د خپو کشار ته ویل کېږي غلي اواز ته رکزن د خلی غلي اواز نشته د محاورې معنا دا شیخ تپنپیر رحمه الله ډیره زبردست کولا ماهر د فنو اخروی ډیر ډیر تخویف اخروی په کوم راز چې راپورته بکوم متقیان رحمان ذات تا په طریقې د جرګي نور پسې ونه تذکیر بے ایام اللہ سے دعوت الى الكتاب تخویف اخروی تذکیر بما بعد الموت اصطلاح زموږ د شيوخو بهتر پدې ده چې دا لنډه ده بشارت او تخویف دنیوي بشارت منونکو له تخویف نه منونکو له درم شکوا شیخ تشاپور رحمه الله و خبر کولا چې مور شیخ په یو کال باندې پیړې املا با رستم شیخ کولا وی د پندای شیخ قران کریم مونږ ته سدوروز دو دریو دو پار میلاو لیکل ګران نغبوی د زجر او د شکوی په درمیان کې فرق فی الاراده هم شته او فی الاستعمال هم شته زجر لغتن الطرد بصوت والمنع عن ارتكاب المأسم یو سړی باندې چغاو واسي مفردات امام راغب خو تفسیر دی د لغاتو معنا کوي او دا بسلورم لفظ شي چې الطرد بصوت والمنع عن ارتكاب المأسمين اصطلاح قران کریم کی طرد المنكرين على افعالهم واقوالهم اقوالهم مشنعه رټا ناکاره کار کوي لکه دا یو مثال حمیم مومن کې یو کم اویا آیات انتر علم تر الى الذين يجادلون في آيات الله الته مضمون مونږ لیکلې ده سجا که چاته معلوم وي نو تپوس به نه کوي چې یاره زجر څه ته وایي ته نو ګوري هغه کسان ته چې جګړه کوي پیاتونو د الله کې توحید کې انا یصرفون چرته واپس کولی شي دوی ورګرځي دي شي دوی ان یصرفون چرت رواني الم ترا او دا زورنه کله کله پیغمبر ته مور کولې کیږي سوره هود او د هغې شپږ څلوېښتم آیات چیالیس نوح علیہ السلام تا الله وی فلا تسألنی ما لیس لک به علم فلا تسألنی مبارک یقین مومن نه دی ستا پیقشتی نو د غیر مومن د پاره زمانه دعا مغواړه عبس وتولى ان جاءه الاعمى زجر غټنه شکوا من باب عداه تقوى أخبر عنه بسوء فعله به سوک په چا سره بدو کی او ته ګیله کوي اصطلاح د قران کریم کې ذکر قول من اقوال المنکرین الشنیعه او رد پاره ګیله نه ده مراد قولی قبیح ذکر کی او پاغی ردو کی دیو جن مرجان لیکی چې کله جواب شکوی او کله نه ځکه شکوه همیشه کمزوری سړی کوي ګیله. شیخ ته پنډی فرق کو چې په عنوان د قال یقول سره شکوا که په عنوان د قال یقول سره نه نو زجر نو فرق فی الاستعمال دا شو چې شکوا به مصدرې په قال قالو د دې پشان اخذ منکرینو ته به اسناد شوی زجر بدانی قال یقول بنی مرجان کی دا اصطلاح ذکر ده سرنوی تیر صفا من خپل نه مني بلکې منون کې توحید ناړول غواړي نو کله حضرت حق جل مجدوه دا غوینه شکوه کوي په عنوان د قال سره دا حضرت حق جل مجده دا اصطلاح د شین مولانا صاحب ده باری تعالی اوس دا شکوا دو قسمه ده ما به شکوي او کله نه جواب شکوا سورت بنی اسرائیل نوی نوی دا صفات چې تاسو ذکر نو دا د الوهیت صفات دي ولی بیول باغونه اسمان نارتاول سبحان ربی ما به الامتیاز رسولن د الله را لګلې شوی ترجمان القرآن د مولانا آزاد معنا کوي دیزه کی من تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے گویا لوہار سے کہنا ہے کہ شیشے کا برتن بناؤ انګر دکان ارشي او ورته وایه مالا د شیشي یو لوخه جوړ کا هل كنت الا بشر رسولا شکوا جواب مذکور کلا جواب نه حمیم سجده او داغي اول سر پینځم آیات اللہ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه آذاننا وقرن ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون حوانيمك الله پاک د مشرکینو هغه شبهات ذکر کړي لکه نن دور کې هم دا یو شبهه ده چې یره دې زمونږ د پوهې نه اوچتې خبرې کوي خپل کار کوا مونږ خپل کار کوونکیو یره زب خپل هو هو کوم ذکر بکوم فعمل اننا عامل شکوا وقالو قلوبنا سلور جز شو نو پویگم صلی وی نی اورم د مولایانو او د امیانو الله فرق کړی دی بابا په کلمه نه پويږي زه خو کلمه يم بل څه نه يم انما انا بشر مثلكم که زه ملک وې پیرې وې لیدې نشوې نو تب پینا پوئی دی تو خماوینی انما انا بشر مثلکم زما استا جب او عقل نقل سره دا ثابت ده مختصره خبره زکوم کلمه انما الى د قران په اصطلاح کې ازاله الله تعالی الهم داعی غم جن دی چیر دا کوم دور کې راغلم چې خلق توحید او سنت نه مني لفظ په بدلږي صبر کوا کلک شتین شا خیر دی الله پاک ما را تراولی یاد براولی او قران کریم کې د تسلی د عنوانات ډیر زیات دي کومه تفصیل ذکر کو نو اتا کې او ترسي لیکن زمونږ خپل اصول پاری کې صرف درې عنوان ذکر دي او زه په ځای چې راځي د تسلی حاصل به ویلې کیږي مرجان فرمای چې کله الله تعالی د داعی د اطمینان د پر تسلی پیشکی په مختلفو عنواناتو سره یو سوره انعام 33 درې دیر شم یو کال درسو نو باغی کې فارسیبانو هغه وخت کې افغانیان پابندی نو نو ځینې خلک هغه په اردو نه پوهېده نو ځینې هغه په دې پښتو لفظ باندې نه پوهېده نو ما به درې واړه وي مجنون دی په درد د لیلا کی څوک ویښ پیږدي څوک توکاڼي مجنون پروت ته لیلا کله سرخ کارکو ورته وی چې مجنون ما ته پته ده چې تا ته څه تکلیف رسی نو دا زما د وجې نه دی انهم لا یکذبونک ابو جهل با نبی صلی الله علیه وسلم تا وی ما نتهمکا ولا نکذبک ولكن نكذب الذي جئت به اخنس ابن شریق یا شریق او شریق د ابو جهل سره میلاو شو نو د ابو جهل لقب ابو الحکم ويا ابا الحكم اخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم شپوا خو دو په دو اصادق هو ام کاذب دې رښتیا وي او کو دروغجن دی فلیس ها هنا یسمع کلام کدل ته خصوص نشته چې زما او ستا خبر او ریږي نو ابو جهل وی فقال ابو جهل والله ان محمدا لصادق وما كذب قط چری دروغ نه دی ویلی ها فانهم لا يكذبونك عنوان دا ستا تکذیب نه دی زما تکذیب دی دویم ورپسې آیات کې ولقد كذبت رسل من قبلك على ما كذبوا وأوتوا حتى أتاهم نصرنا یقینا دروغجن ویلې شوې دي ګڼو رسولانو ته په خاصتا وصبرو ناغو کلک شوی دی حاصل یوازې ستا تکذیب نه دی د پوخانو شوی دی درم سوره حجر ستاسی نمبر حاصل د دومره لوی انعام په مقابله کې خیر دی که دوی څو غټي سټي وي رټي مټي وي اول عنوان ستا تکذیب زما دی دویم د پخانو شوی دی او دریم د لوی انعام په مقابله کې معمولی خبرې مباد کا مرجان لیکي چې کله باری تعالی د اصلاح د طبيعت لپاره امر مصریح ذکر کوي دا د امور د فی عذاب سره لګي د تسلی سره هم لګي امور د فی عذاب دا په حقیقت کې د تخویف دنیوي او اخروی سره لګي څنګه چې د دې عذاب نزان بچکای نو دری خبرې بکای په بندیانو به ظلم نه کوي د بندیانو سره وخت احسان شرک باندې کوي مرجان لیکي چې کله امور د فی عذاب ذکر کوي امور د فی عذاب اشاره ده چې دا د تخویف سرله دي ظلم مکوئ د بندیانو سره احسان کوئ د بندیانو سره شرک مکوئ بنی اسرائیل کې په یو ځای الله دا ذکر کړی دی دو درشتم آیات نو ګورم برای دفعیه عذاب امور سلاسا فیصل کړی د ربستان چې بندگی بنه کوي تاسو مگر خار مگر د الله سره بل شریک شروع د امور د فیاضات په توحید نو ختم په توحید احسان کوا وبه والدین احسانا د مور پلار سره خېګړه کوا احسان مسله ظلم بنکای لا لا لكم تفسیر دی راشی چرتا یو صورت کې الله درې واړه ذکر کړی دي امور د فی عذاب کزان د عذاب نه بچ کول غواړي ظلم مکو د مخلوق سره احسان کوا شرک مکوا دو حقوق العباد شو یو حقوق الله شو دا الله حق شو وما استلا تزيد في الدنيا محاوره دا زهد فيه وعنه مختار الصحه د لغاتو خو کتاب دی تزهید فی الدنیا دنیا سر دور مینا مساتا لغونی وخت وي ختم بشي ښه مینه د دنیا سوال د محبت الله دی تزهید فی الدنیا من الدنیا و ایخیر دی عنوائی ذکر قلت الدنيا ومائها ومحبتها سببا لزوال محبة الله زمن مرجان دارین تعبیر کی تقلیل دنیا سلب دنیا عذاب عقبہ یو شی دی لکه سورته کهف کې دا درې واړه په یو ځای ذکر دي 45 آیات 15 ختم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا دند کیږي لرا بادونه وای زی دنیا د اوبو په شان ده اوبو په یو ځای قرار نه نو اولا سلب دنیا وابغسل شیدتانا حال د قیامت ذکر کوي په دنیا غرور مکوا ویني بتزمکړ پډاګا وتر الارض بارزتن اراجم حکم دوی پری بنو دزدی نه هیڅوک صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها وڑلو یا خبر نپروی ما لحاظ الكتاب عمل نامه ونضع الموازين القسط ووجدوا ما عملوا حاضرا امام بخاري نو د اصلاح د منکرانو د پاره امور ثلاثه تقلیل دنیا کما ان انزلنا سلب دنیا وضرب لهم مثلا الرجلين جعل یو مثال دویم جهاد او دریم انفاق مثال تشبیه د معقول د محسوس سره ورکی د پاره د توضیح د ممثل من یو تایید داغی پیش کو نور بزی پزی رازی عنکبوت او داغی یو سلیختم مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء دعوه د صورت تا لعاب اخوا دی خوا کړی نو چې کله کربوړې راشي نو دې مخ کې دې او اور پسې دې او پنجې داسې داسې کوي نو چې لاړ شي چې زه به په کور کې بد شم نو خپلو لعابو کې په انخلي او کربوړې یې ونسي اتخذت بیتن کور خو هغې ته وي چې سړی پې د دشمن نه بچ شي نو دی نه دی بچ ګرمۍ یخنۍ نه دی نه دی بچ بلکې دا یې سبب د هلاکت دی وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت جهاد لغتا مبالغه استفراغ ما في الوسع طاقت من قول او فعل مجمع البحار ذكرتي او په دې مستقل کتابونه لیکل شوی دی بخاری کې هم موږ د دې څه تفصیل کوو دلته بلغونی ذکر کو جهاد انفاق اصولیین دا ذکر کوي چې دا حسن لغیره دی قبیح لذاته دی ځکه جهاد کې بارډر کې ولاړی شهید شوی وینه دې توې شو انفاق مال دې کم شو لکه په دینن دور کې په دې ورځو کې همدردی مواسات انتهایی ضروری